قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې په خپل منځ کې به خبرې اترې کولې په خپل منځ کې به هغه مسئله په پوښتنو او په ځوابونو راپورته کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې خبره د اوریدونکو یا اوریدونکي په ذهن کې په ښه توګه کینی نو ځینې وخت به یې خپل منځي خبرې کولې او کله به د پوښتنو او ځوابونو په طریقه خبرې کولې له دې څخه څو ګټې ترلاسه کیدلې ټول شته صحابه به په بشپړه توګه متوجه کېدل او په خبرو اترو کې به دلچسپي اخیستله هغوی ته به د غور او فکر فرصت په لاس ورته د کوم له امله چې د هغوی استعداد او وړتیا وده کوله همدارنګه د سوال او ځواب په ذریعه به یې حقایق ډیر په ساده او آسانه بڼه په ذهنونو کې کینول رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال او ځواب په بڼه د صحابه و کرامو فکر او عمل ته څنګه وده ورکوله د دې څو بیلګې به زه تاسو ته وړاندې کړم اول امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی فرمایی رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدرون من المسلم قالوا الله ورسوله أعلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال تدرون من المؤمن قالوا الله ورسوله أعلم قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي تاسو پوهیږئ مسلمان څوک دی صحابه و کرامو ویل الله او د هغه رسول ښه پوهیږي رسول الله ځواب ورکوي مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او ژبې څخه بل مسلمان په امان وي بیا رسول الله پوښتنه کوي آیا تاسو پوهیږئ مؤمن څوک دی صحابه کرام ځواب ورکوي الله او د هغه رسول ښه پوهیږي رسول الله ځواب ورکوي مؤمن هغه دی له چا څخه چې د ایمان خاوندان د خپلو ځانونو او مالونو په اړه په امان کې وي تاسو ګورئ دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال او ځواب په بڼه باندې کوي نو دا خبره به د صحابه و کرامو په ذهنونو کې څومره ځای نیسي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو څخه پوښتنه وکړه که له تاسو څخه د یو کس د کور مخې ته یو نهر بهیږي او په هغه کې صفا او شفافې اوبه وي او هغه کس هره ورځ په هغه کې پنځه ځله غسل کوي او لامبي نو آیا د هغه په بدن کې به څه خیری پاتې شي صحابه و کرامو ځواب ورکوي د الله رسوله هیڅ ذره خیره به د دې په بدن کې پاتې نشي رسول الله ورته وویل دغه حال د پنځه وخته لمنځونو هم دی چې الله رب العزت د هغو په وسیله ګناهونه له منځه وړي دریم حضرت ابي هريره د رسول الله نه روایت کوي ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار رواه مسلم رسول الله پوښتنه وکړه آیا تاسو پوهیږئ چې مفلس چا ته ویل کیږي صحابه و کرام وویل موږ مفلس هغه چا ته وایو چې د چا سره نه مال وي او نه درهم او نه دینار رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زما د امت مفلس هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ به د لمونځ روجې او زکات سره حاضر شي خو چا ته به یې ښکنځل کړي وي پر چا به تهمت او بهتان پورې کړی وي د چا به مال خوړلی وي د چا به وینه تویې کړي څوک به وهلی وي چې په نتیجه کې د هغه نیکیانې د هغه مدعیانو ته ورکول کیږي کله چې د هغه نیکیانې ختمې شي او مدعیان لا هماغسې پاتې وي نو د هغوی ګناهونه به پر ده واچول شي تر دې چې د هغو ګناهونو له امله به دا دوزخ ته وغورځول شي او الله به هغوی جنت ته بوځي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنو په ذریعه د اوریدونکو پام ځان ته را اړوه همدارنګه هغه خپلو اوریدونکو دوستانو او ملګرو ته هم د پوښتنو فرصت ورکوه تر څو د هغوی په ذهنونو کې راوړال شکوک او شبهات هم لرې شي او که هغوی پر کومه مسئله کې لارښوونې ته ضرورت لري چې هغو ته لارښوونه وشي نو یو استاذ هم باید د شاګردانو استعداد او ظرفیت ته وګوري او په دې باندې باید پوه شي چې زما دا شاګرد څومره استعداد او څومره ظرفیت لري او دا په کومه خبره باندې پوهیږي یا به د خپلې خبرې وضاحت په اشارو باندې کوي په کرښو به کوي که په دې نه کیږي د سوال او ځواب بڼه به غوره کوي او که په دې هم نه کیږي نو شاګرد ته او اوریدونکي ته باید فرصت ورکړی شي چې هغه په خپله پوښتنې وکړي او استاد هغو ته ځواب ورکړي تر څو چې دا مسائل د هغو په ذهنونو کې په سمه توګه باندې ځای ونیسي خو متاسفانه چې نن ورځ په دې طریقو باندې ډیر کم بلونکي او اساتذه پوه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره پوښتنو او سوال کولو ته فرصت او وخت ورکوه له دې خپل منځي خبرو اترو څخه د هغې اندازه کیږي چې زه به تاسو ته بیان کړم حديث دی عن عمر بن عبس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر قال حر وعبد قلت ما الإسلام قال تيب الكلام وإطعام الطعام قلت ما الإيمان قال الصبر والسماحة قلت أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن قلت أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قلت أي الهجرة الآخرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك قلت أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه قلت أي الساعة أفضل قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة المكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر عمر بن عباس وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم نو ما ورته ویلي یا رسول الله پوښتنه کوم او د پوښتنې په پیل کې دا وایم کم خلک د دعوت او بلنې په سلسله کې ستاسو سره ول رسول الله ځواب راکه چې یو آزاد او بل غلام بیا ما پوښتنه وکړه اسلام څه شی دی رسول الله ځواب راکه سپېڅلې او پاکې ویناوې وږو او بېوزلو ته ډوډۍ ورکول بیا مې پوښتنه وکړه ایمان څه شی دی رسول الله ځواب راکه صبر او سخاوت بیا مې پوښتنه وکړه کوم ډول اسلام غوره دی رسول الله ځواب راکه د هغه شخص د چا د ژبې او لاس څخه چې مسلمانان په امان کې وي بیا مې پوښتنه وکړه کوم ډول ایمان غوره دی رسول الله ځواب راکه د کوم ایمان سره چې نیک اخلاق مل وي بیا مې پوښتنه وکړه کوم ډول لمونځ غوره دی رسول الله ځواب راکه په کوم لمونځ کې چې قیام اوږد وي بیا مې پوښتنه وکړه چې کوم ډول هجرت غوره دی رسول الله ځواب راکه دا چې ته هغو شیانو او څیزونو نه ډډه وکړې یا لرې اوسې چې ستا رب هغه نه خوښوي بیا مې پوښتنه وکړه کوم ډول جهاد غوره دی رسول الله ځواب راکه د چا چې په میدان کې اس هم ووژل شي او په خپله هم شهید شي بیا مې پوښتنه وکړه کوم وخت د نفلي عبادت لپاره تر ټولو غوره دی رسول الله ځواب راکه د شپې وروستۍ برخه تاسو ګورئ صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سوال او د ځواب بڼه غوره کوي نو څومره به دا خبرې د هغه اوریدونکي او د هغه سائل په ذهن کې ځای نیسي نو دا د پیغمبر علیه السلام وسلام د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه ده چې د سوال او ځواب بڼه به یې غوره کوله د اوریدونکي او سائل سره نو اوس که هغه هم وشي پلار یې د خپل اولاد سره، مور د خپل اولاد سره، استاد د خپل شاګرد سره، بلونکی د خپل اوریدونکي سره، امام د خپلو مقتدیانو سره غوره کړي، ټولو ته به دین معلوم وي، هیڅ مشکل به نه وي پاتې. یو ځل حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې تاسو د خپل مسلک وضاحت وکړئ رسول الله نه پوښتنه کوي چې تاسو د خپل مسلک وضاحت وکړئ پوښتنه ډیره مهمه وه ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت جامع ځواب ورکه د کم په ذریعه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل فکر او عمل انځورنه وکړه رسول الله ورته وفرمیل عرفان او پیژندګلوي زما سرمایه ده عقل مې د دین بنسټ مینه مې بنیاد او اساس شوق زما سپرلی د الله ذکر زما مونس اعتماد او باور زما خزان غم زما ملګری